بلدا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام استاد وګرځیدو د ملائکو نو د استاد درجه هغه اوچته وی د شاګرد نه کله چې دا رشتہ د استادۍ او د شاګردۍ هغه قائم شوه نو ملائکو ته الله د استاد ادب هغه حکم کوي اسجد لآدم زکه د استاد ډیر لوی قدر دی د علی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی یو باندچی داونه تپوسو کو چې د سپی د بلوغت هغه نخه صدا نو هغه ورته وی هغه دیهاتی باندچی چې کله سپه او د سماتی د پاره خپوچته کی نو دا د د د بلوغت نه خي علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ته زما استاد شوی ستانه ما یو ټکی زده کو زستا غلام شوم دون قدر کوي خلق حیران دی چې د علی رضی الله تعالی عنہ مقام او د دغه باندې چې او دهاتی مقام د یو ټکی په وجه باندې سره احترام کوي نن خو به ته غوړ قران زده کی علم به ته زده کی نمک حرام بې په استاد به اعتراضونه کوي استاد مال څه کړی دی او استاد مال څه وکړل نو د علم درجه د عبادت نه اوچته ده دارنګي استاد می دلان نه سبب جوړ شوه دی او جوړیږي الله ته مې نږدې کې الله سره مې ربط او تعلق پیدا کړي زکا د مور او پلارم لوی مقام دی خو د استاد قدر احترام چې چا کړی دی نو الله دنیا کې زلولی دی